او پاغه واقعات حضرت موسی علیہ الصلات والسلام پیش کړي چور موسی علیہ الصلات والسلام دین بادشاہ فرعون ته څنګه رسول یو هغه ساحرین او تا هغه بنی اسرائیل او تا خپل قوم تا په کومه طریقه هغه رسول یو او دا خلکو کومه رویه او د حضرت سره او دا کومه رویه ګوره دا معنا نه چې مون او دروا او درول باغ سس کې راځي چې داغي جوسې لکه دا نو زمون جوسه نشته ښکار نه نو معنا درو درول څنګه راځي چې د کم یو سیز جوسې نو الته د قامه معنا په او درول سره باندې چې د کم سیز جوسه نه اول ته معنا د قامه په معنا د کار کولو او د مضبوطوالي سره باندې ما او تا ټیم مقرر کړي یو بجا یو نیمه او دو بجې د پاره د دې چې ټول خلک پاغه ټیم باندې جمعه ته حاضر وي ک 15 منټه 10 منټه 20 منټه رسو شي څه خبره نه ده زکه خلک ټول راغونډي او یو د الله هغه مونږ قضا کیږي بلکې چې وخت سنت تیریږي نو ثواب ملاويږي او یو د الله ټیم دی الله چې کم ټیم خود لري چې تقریبا شل من تیا پاو باندې د پاسه دولس بجې د ماسپخیم وخت داخل شي اغه درینو پورې یا شل منټه کم سلور پورې ټیم دی چې کم وخت پدې کې مونږ کې نو تعالی مونږ روا دی چې کله تا او د سکو نو په دې او د سکو له موږ ته سملاوي کې کاسه ځان ستړې کو یخ یخ نیو پدې یخ یخ نه دا یخ وبدي اوس په یخیږي کنه صاحب د وخت پاسيږي جرابي او باسل خو یخ نه یاره نو په دې او د سکو له باندې موږ ته سملاوي کو کنه ملاويږي پدې موږ کول باندې موږ ته سملاوي یو کنه او پدې وخت تللو جمعه ته موږ ته پدې سملاوي یو کنه دا درې خبر نوٹ کې لومې ځان سره یو دا چې او دس کول باندې د انسان چې سور ګناهونه دی واړه پاو دس هغه ختم شو مخ دی وینځ نو د سترګو او د خلی چې کما ګنا وا راغه خو په مخ وینځ لبانه ختم شوا صاحب حدیث دے پیغمبر پاک وای د لا سوچ کم غلط لاس دی بیزه استعمال کړیو نو د مخ کی منا تر دې مونږ پوره نو د لاس ګنام ختم شوا په لاس وینځلو باندې دې پوره صاحب حدیث ته خپې دې بیزه چرته لګولې وي تللې وي او د ګنا د پاره نو چې کله او دسته وکړو خپې دې وینځلې نو په دې خپو وینځلو سره ستا د خپو واړو ګناونه ختم شو واړو ګناو غټم دا الله خو هدا چې معاف کوي چاته والو ګناهونه اے چاته دې اسې او قتل یوي پردې خزه ته چتا د قتل جایز نو زر دې ته بیا مخوالاو یا دې او ته بیا او کته دا او دست او کو نو دستور کو ګناه دې لالا او دست او کو او ګناه ختم شو صاحب دې سره راځي د پاره د دې چې موږ دې جمعه ته نږدې شو نو هر وخت به نږدې جمعه ته ځو زدي بشو دا لري هر وخت څوک باندې وای باران دې خټې دې تیارې لږی به اجه جمعه ته نږدې زور کوي کنه جمعه په خله کې مړه دا کور دې او دا می جمعه نبی علیہ السلام خبر شو نبی علیہ السلام چې خبر شو نبی علیہ السلام بنو سلمو ته وي تاسو دلته ولې را لې وجه سوا خپل کورونو پر خورساو خپل کلیو کورونو مولره اے نبی علیہ السلام موږ ذکر حالو نږدې چې جمعه ته بنږدې شو نږدې به جمعه ته زو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو سلمو ته وای اے بنو سلمو سمنا چې تاسو د جمعات نه لري وي نو تاسو ثواب زیاتو سمنا چې تاسو جمعات ته نږدې شئ نو دوه ثواب کم شو قدمونه ډیرو رفتار ډیرو نو په یو یو قدم تاسو ګناه معاف کیږي په یو قدم ستاني کلی کلی شي زه په ګاډي کې زما زه په سورلې زما نو الله ته داغه د زینا ترجمه ته پوری فاصله معلومه ده الله پاس پويږي انه علیم بذات الصدور چې د دې کورنا د دې جمعه ته پوره دې بند سوره فاصله ده سوره قدمونه جوړيږي نو الله دا ګناهونه معاف کوي دا سره پراتلو باندې سپاو دس ماف شو سپراتلو باندې ماف شو یو سړی په جمعات کې منتظر دی انتظار دی یره مون نکیږي یره مون نکیږي دا وخت را نه نه سو پورې چې ته جمعه ته را دن نشوي نو ستا نیکیان شروع شوي کموس شتاو کنشتا خو ته د موس په اجر کې ثواب کې داخلي سو پوری چې ته بهر د جمعات نه نه وتلې لستا اکاونټ ته بدلی راځي خو چې کله پیزار دی واچاو اکاونټ دې بند شو تاسو کتاب صحابه تنگ شو خلق تنگ شو چې پیغمبر نه راځي ودره خیال یې نه دی په دې لکه دې وخت چې لس بجې یا یولس بجې سره مازل راشي خلک په انتظار کې مات او دې شته کده پنځه پنځه دوه منټه نه ګوري او هغه اوله یې ختمېدو والا وا دوی مې سره شپې شروع کړه غسناستو دی وخت کې کو دوه منډه ورځو شي څوک به پرځې ته ولاړې څوک به دیوال ته ولاړې څوک به ورکو لاو کې دا باندې کې څوک چې دی ملمانی دی روټي خوري سنت کوي انسان یې کله کله خوب غالب شي پانه سیږي ټیم پورا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغې فورا نوته راوته ده منځ شو ا خبر ځان له څه شي ایثار کړ ولی ایثار کړ سخرو کو څه سيزونو داغه په سيزونو کې زه په تقسیماتو کې زه لګیو خو ګوره اے خلکو واره چې دا تاسو سره انتظار د منځ لپاره کړی دی نو دا تاسو د گویا کې چې تاسو په منځ کې شامل وئ تر اوسه پورې تاسو د دې منځ ثواب ولیکلی شئ کتابونه قلمونه په دروازو ولاړ دي فرشته او سب په دروازو ولاړ دي دا موږ نه وینو پاغه گیټم په ولاړی په دې گیټونو بم ولاړی چې څوک راځي نو دا غینو رجستر کې لیکي باقاعده حدیث خو تعلق نه وکړ بخاری مسلم روایتونه دي په گیټونو باندې فرشتي ولاړی چې څوک لومبه راشي نو دا غنوم لومبه ولیکي ورپسې ورپسې نمونه لیکي او دا غدور ثواب او شو لکه د الله پلار کې یو اوخ حلال کا یو اوخ یو اوخ قرباني کول دا الله پلار کې دوه درې لکه روپۍ ور کول شو اوخ هم دغه ست لکه روپۍ خوشا کیږي بیا چې څوک دیم نمبر راغې دیم پوزیشن راغې اعلی پوزیشن بورډ کې مغلا انعام نور کوي حکومت مغلا انعام نور کوي دویم داغه نه درجه کې کم وي نو دویم چې څوک راځي دا غنوم په دویم لیست کې لګي او هغه له دور ثواب ملاويږي لکه چې دا بندا د الله په لار کې وا یا وې حلال کې ورپسې دریم نمبر څوک راغی نو دا غنوم په دریم پوزیشن کې په دریم نمبر الیکل شي او هغه له دور ثواب ملاویږي لکه چې د یو ګډا یا یو چيلې یا یو بيزه د الله په لار کې سکړه خیرات کړ سرورم نمبر چې راغې نو دور ثواب ملاویږي لکه چې د الله په لار کې چرګ قرباني کړه حدیث دی چې په پنځم نمبر کې څوک راشي نو دا غنو مولي کلی په پنځم نمبر باندې او دور ثواب د نه ملاويږي لکه ته وې چې د الله په لار کې یو د چرګ انډا اګ هغه قرباني کې نو په دې لشل منټه پاو پنځه لسو منټو کې د اوخ ثوابونه دي او د چرګ د اګي ثوابونه دي په دې لږ وخت کې ستانه خرابيږي نو چې کله وروره اذان د جمعې وشو دکان فورا بند کتاله ولګوا کور فورا باندې وور فورا را منډه وا چې د اوخ ثواب کې شامل شمه د غوا په ثواب کې شامل شمه د چيري او د ګډ په ثواب کې شامل شمه ګینه د چرګي ګینه د اګي غې کې شامل شمه چرګیا گئی و په دې لږ وخت کې کسی نه دا تیزی موږ لرا کې پیغمبر پاک د الله د طرف نه حکم غته راځي چې خلکو ته وایا چې په دې لږ وخت کې دوره صدقې دي دوره غنیمتونه دي لکه یو سړی وي کاش چې ښکار مې کړی وي فرست پوزیشن مې اغسته وي ټاپ ټاپ 1 کې ولاغله وای کنه وای ګول مې لس براغلې وي تبخه و ملاو شوی وي یره دو نمبر مې کم وي او دویم پوزیشن والا وای کاش چې اول درې مو کاش چې دویم راغلې پنځم مو کاش چې څلورم راغلې نو په دې خو من ګرماندونه کو خو په دین کې چادار مان راي کړ زمړه بچ خو ته شروع شي بس لار بشه واوري خدا خلق راځي داغي نمونه لیکل شي نو چې هغه وخت کې سړی راشي نو چې هغه په خطبه کې ناشته دي نو پته لګي چې ستانو دوستو لیکلې شوی نه دی لیکل فرض خو ادا شو خو سوچ وکړ نو داغه چرستو نیم لیکلې شي نو په کار دا چې لومبي کې نوم لیکلې شي نو خلک تمنه ثواب دی ورو یا او د سو کی خدا سے پورا د او د طریقه دا دا چې کمزه پوری ویختو زرغونیږي د تندې د دې زینا د دې زنې پوری دا په اوګدو باندې وینځل فرض دي د دې وخت د نرمو نواله تر بل وخت د نرمو دا په پلونوري دا فرض دي په او دس کې کپدې کې معمولی د سم د ستنو نه زیپات شروع او دس نه شوی د دې زینواله تر دې غټ اډو کې د دې څنګه له غټ اډو کې پورې دا وینځل فرض دي کله کې معمولی زم پادشو نمونځ نه کېږي دارنګې خپې تر ګټو پورې وینځل فرض دي کاغذ کې معمولی زم پادشو نمونځ نه کېږي هم مسا وسو داسې وکړو اما سو شو فرض ادا شو نه دا غلط طریقه ده د کمزې نه او مز دا خو به وینځي دا به وینځي دا فرض وینځل او د دې زینا چې کمزې کې وخت زرغونیږي دا غزې نه با په مسه شروع کې داسې داسې بځي ادا سه بځي اوس بعد یو سوال لازم یو سر دې چاغه گنجې وخت نشتا فقها ذکر کړو بیا سکے یره بعد خلک ما دې مسکه موږ سو مونږ وګورا په موږ کې ډېرې فائدې د دنیا هم او د آخرت هم شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله منهاج السنت النبویہ کې لیکلي دي چې کم یو بندا موږ نه کوي دا رزق حرام دی داغه باپار حرام دی داغه نوکری حرام ده داغه ذمہ داری حرام ده زکا سیز څنګه چې زکات نور کې نو حرام دی هغه ټول مال دی حرام شو ټول باپار دی حرام شو څنګه چې مونږ نه کې نو ستا ټول وخت حرام شو ستا په وخت الله تقسیم کړي دی او ستا وخت الله تقسیم کړي بعضي وختونه پتا خاص کړي دی د مونږ لپاره نو چې تا مونږ نه کو نو رزق دی حرام رزق ول حرام دا بس کې دا غلط کمیشن نه رشوتيان شفاعتشان غلط سيزونه لګیا دي خلک آرام دی وای مړه وال غواړي څوک اندر پولای کوي څوک سودونه کوي څوک رشوتونه اخلي څوک زناګانې کوي څوک غلطه پیسې ګټي څوک ور کوي غلط مال داغه انجام غلطي یو سړی دا غلط نظر ولګي دا په یو خزه باندې حدیث کې راځي عبد الله بن مسعود روایت ده هغه سړی فکر راغی هغه سره فکر چې ما خو نور اراده نه و حضرت بس صرف نظر می اولګي د غلط او زه مسمم کړه لاس نه نه په لګی دا انساني خود نور سیز اراده به وسره د بدفعلی د بدفعلی اراده به وسره خو نظر معمول اولګی دا لاسم سره لاسې سره زما دا غي سره اولګی دا خو غلط اراده مې نه و د دې څخه کفاره شته د دې څخه یو سیسته چې زه په توبه وباسم کفاره ورکم هغه سره غم زناکان بم کوي لواته تونه بم کوي حرامونه زسړیا مولان ته ګوره دا الله غفور رحیم دی خلک وایي کنه الله غفور رحیم دی الله غفور رحیم دی خو الله عذاب الیم دی او هو العذاب الیم مشتا شتا کله شتا قاری سه او چې دا دا چې الله هر څه معاف کوي او ته چې سکه کوا نو بیا دا قران او دا حدیث خو څه ټوکی بس اسه دا کیسه بس بیان شي بس په خپل خصوصي نه سکه شاوت دی غواړي هغه په سروان یا سچ شاوت غواړي سچ مال غواړي سچ خوره سچ اسکه بس مزه کوي الله غفور رحیم دی نه د انسان د مؤمن زندگی د مؤمن زندگی بداسي لکه پشان د جیل جیلیان جیل ته تیری ته پوسټه وکي وا زندگی ته د کنټرول ته به کنټرول ته به کنټرول ته پاتې کېدې شي ار یو شی ستاسو کنټرول په حدود د جیل کې بچا پیر دا غي د قوانینو ما تحت غلام به حضرت عمر هغه سړی ته وی دا پټ کا دا عمل خلکو ته موا الله باندې معاف کی پټه کا بس شوه دې توبه وباسا استغفار وا الله باندې معاف کی خو هغه سره نه مد کېده وینا توبه خو بزو باسا ما استغفار خو بزو حکومت خو سهل پکار دې کال سزا ما الله رانی کی نبی علیہ السلام هغه سړی ته وی چې ستاسو دا کار شوه دی دوی غختو او ته وی عقب الصلاه طرف النهار وزلف من الليل تد موس پابن شا موس کوا د شپې هم او د ورځې هم ان الحسنات یذهبن السیئات دا موس کول دا لوی نه کوي دي لو پدی موس کول باندې چې تاسو سور بدې دي دا الله ختمه دوو کالو ستا ماشوم شي نو هغه په موږ او دروا حکم او تدو موږ په موږ عادت کا خدا دو درې کاله وو لسنوي نوروال بنور کې زون رورو ور کواتل لسو کالو چې لسم کال باندې کلستا بچي اورسیږي مونږ کې نو وزربو بیا وو تلخت نسی ماشوم تا چې د لسو کالو د ماشوم شي جنې شو الک شو او مونږ نه کوي نو بیا په مونږ نه کول او سزا ورکې پیغمبر پاک وزربو او وهي دای لرا چې د لسو کالو شي دا بسړای ته شلو کالو به ته ته ویلې زمره الک نه خکړه کټه کې خیر خیر دې ملا لکان دې ټیک بشي ها وګوره چې یو انسان شپږم وم جماعت کې دی نو هغه د دولو سکاو نه سیوا دی نو چې څنګه په سکول پابندي کې نو دارنګي په موزم پابند جوړ کا او قران حکم کړي وامر اهلک بالصلاه واستبر عليها او په دې نخلاصيږي چې زه خو موږ کومه زبچې سکوما دا غزان لا قبر دی او زما ځان نه د بادشاہ نه به تپوس کیږي د مل په باره کې چې دا مل ته تنظیم څنګه چلاولې و دا دا څنګه چې بس به زیری او مار داری دی او کواس نشته نه نه د هر علاقې د مشر د سنیټر منبر ایمنه د دینه به تپوس کیږي چې تاسو د خلکو حقونو تا پوره حق ادا کړو کنه د محلي د چرمین او د منبر او د کونسل نه به تپوس کیږي اې د خپل لاس به بل لاس ته وي چې تا ولې دا غلط کار کړو خله به وي چې تا ولې موږ ته اډر کړو چې بلاري دې رزو د خپل ځان به شروع کی ځکه یو انسان به وي زب خارجي گواه نه منما یا الله فرشتو په مالکل غلط کړی کې دي شي ما خدا عمل نه کړي الله وې غلطي کړی نه مني دیو نه منم باسر کشی دنیا کې هم کوي آلته هم کوي چې نه منم خلب باندې خدا به خبرې کوي اندامونو کې چې کم یو سړی کم عمل کوي نو داغه په اندام کې ریکارډ کیږي یا ساته چا زنا وکړه نو پاغه عضو مخصوصه کې هغه ریکارډ شو چا غلط کارو کو نو پاغه لاس کې هغه ریکارډ شو سترګو غلط قتل کوي غلط سيزونه ګوري فلمونه ګوري غلط سيزونه ګوري ډرامې غلط زناګانې نو دا په سترګو کې ریکارډ کیږي وای دا څنګه ریکارډ کیږي دا لنز ګوره تا نه چې تکل راضي او استاد سترګو نه لنز والی په بار ملکونو کې طبيعت لشي ها چور مخامخ شي کیمرې ته وینا تا باندې پابندي ده دی ګوتې ته وګوره سټم د ګوتو له ګوتو یو بل کې راشي دا هم دنیا کې ولیدا د سم ته وګوره معمولی د نکوم نه سم نه او د دنیا د ګډ ګډ څه خبره کې دا ټول دنیا کې مونږ ته الله وګورل کم یو انسان چې عمل کوي داغه عمل په داغه په بدن کې ریکارډ کیږي دی وجنه پیغمبر پاک وی چې په کوتو بندونو باندې ذکر کوي زکه هر یو بند باندې تاسو ذکر دا ریکارډ کیږي ها باز خلک تسبیح هغه خشه خو په دې بند باندې ذکر ډیر بهتر دی ځکه چې په دې بندونو لاس کې دا ریکارډ پاتې شي دا په فتابان قیامت کې پورا سکی ها دا به دلیل در باندې او دریم د انسان هر عمل ریکارډ کیږي پس مکه کې زبکه کې لکه دا مستاسو په دې جمعات کې وکړه لپدی رز باندې د قیامت پورا چې الله حکم وکي نو دا زمکه موږ په تاسو گویا شي چې فلانی رضوا په فلانی ټیمو مسجد قباء کې د ماسپخین مول په ما باندې کړو د ازمه کوي زلزال کې راځي یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک او حالها پدا ورځ بیان بکیس بکا د خپل خپل حالتونو الله وو ته گویا شاه چا په سینما کې وخت تیر کړي چا په غلط زنا غانو کې وخت تیر کړي لو اغاز مکه و په غلط زنا باندې گواہی کوي چې د انسان په ما باندې په دې وخت کې دا زنا کړي وا دا ګندګيري کړي وا دا جواري کړي وا دا غلای کړي وا دا ور بز مکه گویا شي به ان ربک او حالها بشک استعرب حکم کړي دې زمکه تا الله وی زیرا چې ته فرشتو لیکل غلط کړی دی نو ستا اندامونو دا غلط گواہی پیش کړه دا زمکه غلطه گواہی کوي نو کوم ار یو کار کو که خیرات ورکه کنیک عمل کې نو دا تدل کې راولا چې په دې زمکه کې با ما ته داسیز ملاويږي سبا دا به ریکارډ کیږي خو بد کارنا ځان ساته بهرال ملزم نو نبی علیہ السلام هغه سړی ته وی ټیک دستا نظر بیزه اولګی دا لاز بیزه اولګی دا ول ګنا دا فورا موس کوا عبادت کوا نو عبادت کو جستا الله ګناونه ختمه او حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی منزونه پنځه او جمعه تر بلې جمعې پورې رمضان تر بل رمضان پورې مکفرات لما بینهن اذا جنبت الكبائر کله چې انسان د لوی ګناهونو نزان بچکه نو وال ګناهونو الله په دې وختونو سره معاف کیږي اے یومنا تر بل منځ پورې چې سوره غلط لیدل او کړه قتل الله معاف کړي غلط نیول یو کړو ګناي صغیره الله معاف کړي بیا د جمعې نه تر بلې جمعې پورې چې سوره غلط کارونه ستانه شي الله معاف کړي بیا د روزې نه تر بلې روزې پورې سوره غلط کارونه ستانه شي دي وال ګناهونه اذا جو تو نبت الکبائر کله چې انسان ځان بچی د لوی ګناهونو نو الله معاف کړي او حدیث کې راځي کله چې یو سړی پنځه منځونه کوي نبی علی السلام مثال موږ ته خي د دې پنځو منځونو باندې انسان د ګنا نه داسې صفا کیږي داسې صفا کیږي لکه استاد کور مخه ته یو وال بېږي او پنځه ټیمه ته پاغه وال کې غسل کې پنځه ټیمه یو جمعه ته غسل شونو بس دا بل جمعه په بعد خلک کافی لري چې پنځه ټیمه ته پاغه نیر کلام به درجه نو په انسان بس ها ګرد غبار پاتې شي ابا چمکیږي نو چې یو سړی پنځه ټیمه پاغه ګند پاتې کیږي خیره نو چې انسان پنځه ټیمه پابندې سره په صحیح طریقه مونږ کوي نو الله پاغه باندې خیره د ګنا نه پرې مونږ نه کوو کلا شراشه مله سفر ده موږ چې په سفر کله روان یو غاړي ودا لک غاړي او دروا منځ کو ری خلک وي دا خو سفر باندې روانې سړی کور په منځ کو کړ نه نه نه دا په سفر کې ام منځه په بیماری کې ام منځه هو به وشي عرب کې چې ته نه پويږي په خابت قران اډر جاری کړي ولا تقربوا الصلاه وانتم سکارا منځي کېږي موسی په داسې حال کې چې تاسو د بیهوشي په حالت کې ځکه بیهوشي چې ته نور کلمات خپل نه اون باسه نو په دا وخت مون ته ته معاف دي او چې صحیح شوی نو بیا به قضا راګرځي انور د مون معافي نه په سفر کې شته او نه په حاضر کې شته نه په بیماري کې شته او سفر کې دا دی چې هغه سلور رکعات مونږ هغه په دوه رکعات کې یو حدیث وی بیا بس کوم د مونږ باره کې حدیث کې راځي نبی علی السلام یو ځل ذکر وکړو من حافظ علیها چا چې په دې پینځو ټیمونو باندې پابند د مونږ وکړه کانت له نورا دا مونږ د دې پاره سبب درلاو ګرځي قیامت کې دغه برلا مخکې ورستو روانه سود حدیث آیات ته برهانا ونجاتا یوم القیامه دغه پاره به سبب د دلیل وی دغه پاره به خلاصې وی د عذاب نه خورز د قیامت کې څوک ځان له رڼا غواړي څوک ځان له خلاصې د جهنم نه غواړي داغه په پنځو ټیمونو پابندي د موږ کوي پدې نخلاصيږي چې زکار کې مشغولې ما ومن لم يحافظ عليها او سوچ ساتنا په دې منځونو باندې نه کوي لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا يوم القيامه د دې سړي د پار بخلاصې نه رڼا بولنې او دلیل بول په ورځ د قیامت کې نه او د چا سره په قیامت کې ولاري پلید بیل مازا وکان یوم القیامت ما قارون و فرعون و هامان او دې بولالي په ورځ د قیامت کې د چا سره د قارون سره چلی مالدارو د فرعون سره چلی بادشاہو د هامان سره چلی وزیرو وایو بویو ابن خلف سره چاغه د پیغمبر سخت دشمنو سورلی ساتل وا او خپ مضبوطه ساتل چې د بیبار وزن نبی علیہ السلام وجنما دومره د پیغمبر پاک دشمنو نو د هغه د پیغمبر د دشمن سره په صف کې ولاله بیل مازه نو چې سبا تاغه سره ودرېږي نو نن ساده مټې نه لګي چې کله بانګ وشو حدیث کې راځي د بانګ او د اقامت منځ کې دعا الله اسن پریری موږ الله اسن پردا وکه خامخا دعاګانې واړي چې بانګ شي جمعه تلار شه دو رکعات منځو کا اقامت شوه نه دی باغ شوه دی منځو کا دعا وغواړه الله زما کاروبار کې زما په اولاد کې زما په دې ملک کې خیر او برکت واچو ان شاء الله ار یو سیز بستاد خیر نو ډکی بچی به دې منګزارې تبه تابعدارې خزم تابعدارې او چې بیرمازې موزنی یو دسنی پریشانی خفقان بغض حسد کینا معاملات ارس غلطی بیا الله دې موږ لا توفیق دې موږ راکړي دا پابندی وکړي د نن نه پس چا کې لکمه او ګوره دا ختم کړي دا کمه موږ یو ډېر اهم عبادت ته واخر